بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه كتاب المبارعة أركلا مخکې کتاب القسمت تیر شوی او د کتاب القسمت نوال کتاب المزارعات ذکر کړ او د دواړو منځ کې مناسبت دی قال ابو حنیفه حضرت امام ابو حنیفه فرمای المضارعه بالثلث وربع باطله حضرت امام ابو حنیفه رحم الله مذهب دار چې مضارعات په کوم اقسام سره چې وي دا باطل ده سره صحیح کیږي نه کوایا دا ثلث او ربع ذکر کړ ځکه په هغه وخت کې په کوفي کې عادت دا و چې چا به مزارات کولو یا په ثلث باندې یا ها په ربع باندې که په ثلث کې که په ربع کې که په خمس کې که په سدس کې که په سبع او که په ثمن او که په تسع او په عشر په عشر یو نه رسي صحیح علم پوشه ان المزارعه دا لفظ د مزارعات په لغت کې دار مفعل مفعله بعض مفعله د توې چې فعل طرفین نه وي فعل طرفین دې ته باب مفعل وي او کله کله دا باب مفعل هغه صورت کې هم مستعملېږي چې د یو طرف پوښي مثلا باندې لکه مزاربت مزاربت سفر خو یو کې دواړه خو نه کېږي خالی الکه عامل سفر کې رب المال سفر نه کوي مزاربت خو شو مثلا نو مزارعات په لغت کې مفاعلیت او دلته هم الکه مزارعات عامل عامل څه کوي زرع کوي کوم عرب الارض دا او هغه خپل سړي سترګې څه کوي مزیر کوي من زرع زرع ستوي القاء الحب ونحوه في الارض زرع ستوي القاء الحب حب نوي غزم القاء الحب غرزول د دانو پسمکه کې یا پشان د زمکه دې ته هغه زرع وای او مزارعات په اصطلاح کې دا اول لپاره دلیل هغه دا حدیث ته ذاتی بابرکات محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا ان نبی علیه الصلاۃ والسلام عامل اهل خیبر على نصف ما يخرج من ثمر او زرع نبی علیہ السلام معامله کړې و معامله په ولو کې راځي مزارعات په فصل کې راځي خو دواړه په یو شان ته دي دواړه سره یو شان دي عامله معامله کړي وا پیغمبر اسلام د خیبر يهود سره علا نصف ما يخرج په دې ما غسه باندې کوم چې لکه د دې کجور ول نه راوځي نیم مستاسو نیم با د مسلمانانو من ثمر د کشت د میوونه او زرع د فصل او د کشت یو او بل دا نو لانه عقد الشركه دا عقد شرکت ته په من زمال او د عمل کې یو طرف نه عمل دا بل طرف ته مال دا فکر ابو الارض زمکه ور کوي او زمیندار عمل کوي نو صلات هغه باندې حکم د جواب ته علت سره د تدوار کې دا چې یو طرف نه عمل له بل طرف نه ما والجامع دا خلاص وخت د دوه منځ کې مناسبت راغله علت جامع عصر علت جامع عصر هغه دفر حاجت اے یو سړی مال لري پیسې لري ولیکن د تجارت چل ورته نه راځي دا پیسې یو بل چاته ورچې د مال لپاره چلوا ګټه هم سره نیمه یو سړی نه هغه تجارت باندې پوریږي خو پیسې ور سره نشته د یو سړی عمل ته ضرورت ده بل سړی مال ته ضرورت فلهذا چې د سړی مال ضایع نشي او د بل عمل ضایع نشي د دواړو د د مال د سیا او د عمل د سیا د بچ کېدل د فار شریعت حکم الکه د جواز حق دی مضاربت ورکړي دلته نه سره سره زما کلري ولیکن الکه د زما کی کرل زده نه دي بل سړي کرل زده دي خو زما کا نه لري په لحاظه چې چا عمل زده هغه به عمل نه ځای کیږي چا زمکه هغه به زمکه نه ځای کیږي طرفین تصد فائدہ والجامع حیلت جامعه فمن د مقیس ولا مقیس علیه کې مقیس سوق نه حق مضارعات مقیس علیه سوق حق دی مضاربت عطف ته هغه ته هغه باندې څه چلته ان څه چلکی دې سنوم ده حروف مشابهات دا مشابه له فعل سره دي نو بیا اسم طرف ولې نور کی او هغه نسب ولې یو سړی ګډي وزي او دا یې ورکړلې بل سړی ته چې دا ګډي وزي ته سره وا د دې نه بعد چې کوم زمن وزیږي او یا شیدې وزیږي هغه هم سره نیمي شیدې زیږي کله کله رالوتی د زیږولو ته وای بیا د نو خبر دا صحیح ځکه په دې کې د عمل د عامل څخه دخل نشته ولې دا وزي چې خوراک کوي په خپل کې یې لکه د د پوجي کوي په خپل کې ها شپون ډیر ځله وځي لکه غر ته بوزي خو ځکه بیمار یې خوراک کوي دا په خپل اختیار باندې خوراک کوي چې شموله ها یو سړی ډیر شرګي ساتلې دي شرګه څه شرګي ساتلې دي په ډیر طالبانو باندې شرګي اوښتي دي خو ځان نه غلي کړی دي نو دا څو چې چرګ لري هغه دا چې چرګ نه لري هغه ته چې دا زما چرګ او شرګوټي لکه ساته چرګ چې سوځي به وي هغه ما ته نیمه هغه به ما هم سره سوي نیمه دا سینه ده دا فاشل دلته شرکت پکې نه راځي او که د عقل اوس بیا وسه چل کیږي دا ودته مزدوري وکړي هغه چرګوټي او هغه به ټولې د مالک دله به خالي اجر مثل ورکړي ٹھیک شو مولا دې دا عامه کومه جزا نه ستو تبع اجر مصر ورکي چې سره یې چرګوټي ته داسې اله کوایا مزدور دې چې څوره کرایه ده 15 روپۍ 15 بوته بیا د مزدور ودود القز دا ورخه مو چنجه ورخمن نه وي دا ورخمن دي چنجه اله کوایا د سره راوځي دا چنجي نه راوځي به خپل چنجي دي دا هغه چنجو یو غل الک او رحمن نه له خدای شان شات د مچو یو غل دي شات او رحمن هم د یو حیوان څخه دي هغه نه خدای په څوره قیمتي سي جوړ کړي بیا د نو د خدای شان نو مليانو نو ته چې دا چنجوې حفاظت کوا کوم رحمن چې راوځ دا بنیم ستاوې نیم به زمای دا عقد فاسد دا دا کیږي نه څه چل به کی دا چا چې چنجي نه دی مالک نه د هغه ته اجر مصر مزدوري به ورکی رحمن بټول له صاحب دوت دا ولی قاعده یاد کی کله هم چې یو فعل دایر شي په منځ د فاعل مختار او د سبب کې نسبت د فعل فاعل مختار ته کیږي سبب ته نه کیږي څنګه وایي کله هم چې یو فعل دایر شي په منځ د فاعل مختار او د سبب کې یعنی د فعل راغی د فاعل د وجه نه هم او د سبب د وجه نه هم نو موږ به د فعل نسبت سبب ته نه کوو چاته به کوو فاعل ته به کوو دلته چې دا چرګ او لکه اوزي چرګوټي ولا کوي بچان دیږي یا شیدې ورکي یا ګي اچوي یا چنجي رحمن راو باسي دا فعل د دې غنم دی فعل د دجاج دی ها دا فاعل ده او فعل قصد او دا لکه نگران اس خالی ولا سره سبب سره سبب ده نو اوس دغه زیادت دا په عمل د عامل سره نه دراغله دا زیادت په خپل د چرګو یا د ګډو یا لکه د چینجی د وجه نه راغله د چینجی مالک څوک ده چینجی مالک څوک ده چینجی خو فعل مختار ده مالک یې څوک مالک دا چینجی وایره کړه خو بیا راغله ګرځون چې مالک ده نو اوس دا نیمه د هغه د ملک ده که د عامل د ملک دغه د ملک دی مال او دا عامل الک خالی والله سبب ته دا غیر عمل مونږ ولا سوال کو اجرت مشرکت لکه د فعل سره اثر پکې راغلی نه ده مش مسله اه لانه شان دا لا اثر دخل او اثر نشته هناك په دې ځای کې للعامل عمل د عامل لره فی تحصیلها په تحصیل د زوائدو کې چې شرګې دی او زیدي او ورخمن دي نو فلم يتحقق الشركه شرکت رانه او قاعده می تاسو ته ویل چې کله یو فعل دایر شي فمن د فاعل مختار د سبب کې نسبت تفعیل چاته کې فاعل مختار ته کېږي سبب ته سبب نفس ګناګار وي لیکن جزاء په چا مقرره وي فعلی مختار باندې خوش فرض او خدا مونږ د صاحبین مکرمین دلایل په سلس نه باندې واوریدل اوس بر امام ابو حنیفه رحمه الله دلایل واو حضرت امام صاحب څه فرمایي رحمه الله ولو امام صاحب مبارک فرمایي وله ذلك على دليل ما حديث تروي انه عليه الصلاه والسلام نهى عن المخابره رسول الله مبارک فرمای منع فرمایلی و د مخابره نه مخابره څه توای وهو وهي المصارعه دغه معنا سره مصارعات دې حدیث ته صاحبین مکرمین جواب کوي چې یقینا سید نبی علیہ السلام نه د مخابره نه کړي و هغه مخابره عامه نه اوسره علي هغه مخابره سو خاص اصل کې د رافع ابن خدیج او دو نور کسانو دا غومنس کې نزاع راغله په مزارعات باندې د نبی علیہ السلام داغه مخصوصي مخابره نه تو فرمایله منه او فرمایي چې دا فاسد مکه لکه دا هو پکې سره راغلی و دا حکم عام نه بلکې حکمي خاص دا صاحبین ولا جواب کوي بل وبل لا لا قانون دا ده چې اجرت من جنس عمله دا ناروا ده اجرت ورته یو ډول پنچکی ته کته پنچکی ته پنچکی ته زران زران دې ته دی یو یا دنه ده او هغه د ته وړو وېستل او بیا یو دوه ټیم وړو الکه واړول چې دا زما مز شته مز دا ناروا ده دا وجود پنجین سي عملی هدا فوش مسله ده یا دنه غنم ریبه لو درته کې لو ګره ورته چې لس هغه به جوړه دا څور سره لس شي سیټي به جوړه ها خلاصم بستای لسم بستاوي او دا نه زما دا نه روان دا قفز تحال مثلا اجرت من جنس عمله پوه شو مثلا دلته هم عزت من جنس عمله ده ولی دا عامل ته چې تاسو تعالی کوي په دې سمه کې حصہ ورکه ها دا غنم چې راشنه سو پرې کې د چا د عمل اثر عامل او دته چې اجرت ورکه د عمل د جنس ته ورکه خوش مثلا بل نو قفیز التحال نو خدای بیر سره منع فرمایلو نو فلحاظ د عقد مزارات اهم منع موږ قیاس کو په قفیز ها په حال قفیز اته معنا د زلندرګړي یا طلب د مزدوری د بعض ما فبعض هغه څه یخو چې راوځي من عمله د عمل د مزدور او د عامل نه نو فیکون صداقت مضارب په معنی قفیز الطحان فمعنا د قفیز الطحان کې ما قفیز الطحان کې هم اجرت الک د جنس عمل د اجر نه دا هم الک اجرت د جنس عمل د سره نه دا د زمیندار نه نجایز نه او نبی صلی الله علیه وسلم قفیز الطحان منع فرمایلی احنا الک صاحبین مکرمین ولا جواب کی دی دلیل په عدم جواز قف استحان دا منصوص علیه دا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان او وقيس دا مزارات دا منصوص عليه نه ده مقور پیږي تفیز تهان نمنا نبی علیہ السلام فرمایلی هغه منصوص علیه ده او عقد مزارعات نمنا دا منصوص علیه نه ده اوس نو استوای چې منصوص علیه نه خدا قانون چې غیر منصوص علیه دا قیاس کیږي په څه باندې منصوص علیه باندې نو موږ وایو یو قیاس ته یو تعامل ده سره یو قیاس ته قیاس تقاضا نه دی کی شخص مزارات او قیاس کا ها قفیز طحان باندې حکم د قفیز طحان عدم جواز د حکم د مزارات هم عدم جواز ولیکن دا قیاس ته غیر منصوص علیه په منصوص علیه ال کی چې کله تعامل د امت نوي او په دې عقد مزارات باندې تعامل سره غلې د امت او قانون چې کله د قیاس تعامل د امت مقابله له ترجیح چاله لري تعامل د امت لري ولی تعامل د امت دا په منځري د اجماع باندې ده او قیاس دا په منځري د قیاس ده او کله چې مقابله د قیاس او د اجماع له ترجیح اجماع ځکه اجماع قطعي او قیاس یې لګوي ځونی او کلم کې د شریو د قطعي مقابله د ترجیح واسي له چاله وي قطعي خوش وسه هي رب او بلانه ولا انا الاجر مجهول عقد مزاعات کله کې مزدوري معلومه ده پرې خبره ده وسوره غنم شنه کوي لس ګونې وشنه کوي ډیر وشنه کوي مزدوري معلومه ده او قانون چې کله مزدوري غیر معلومه وي هغه اجاره فاسد دی زمونږ امامان چې په مساجد کې امامت کې ټول امامت فاسد ها فاسد که صحیح ده فاسد ده ولی اخرى امامان په خانه ورسره معلوم دي معلومي بس دې راغله هغه خېجه خېجه خدای دې خوا وای او ګرځه کو برکت هم دی پکې په دوه ورځ باندې الکه وای سره جګړې تر مریض سره نیوي یا سره او دا نو معلومه وي زه تاسو ته امامت کوم خدای او کله سره په درک خدای ور سره مالې چې تور د کشره مکوي ته کله تاسو په جماعت کې اجاره اخلي اجاره د منځنه ده خپ اجاره د بیا وخت تاسو دې ته وخت ور سره کوي ورځي ورته ودرېږي جماعت جارو کوي وي خپل مخه تاسو بیا وګنه دي نو فلهذا نو دا سره معلومه چې مال به تنخواه راکړي یو دوه خبره ده دا وخت مر سره معلومه چې زه به یو کال تاسو سره امام یم تعین په اجاره کې دا مودي هم ضروری وي چې یو کال به تاسو سره سم امام یو کال بعد بیا کوو دي کې فائدہ دی چې کلیوال وایي چې مولا را تړولي نه دي ستا استغنا معلومه شي څه معلومه شي استغنا کته به خټک تل عدم تر دې دم مستا امام يم نه نه ورته یو کال به زتا امام یو کال بعد بیا ګور په نو څه خبره ته عزت او بهای ته زمونږ د امامان اکثر دا نه کې نو نو مدار سره معلومه دی جاري او نه نفس علی کې مزدوري ور سره معلومه چې مال به سره تر کارا کې نو دوه ورځ باندې چې دا جهالت خو په مزاربت کې هم موجود ده ځکه مزاربت یو طرف نه عمل بل طرف نه پیسې د خدای خبره ده پیسې به سوره پیسې ګټي شلبو ګټي درس بو ګټي او پته خلص که درس وو ګټل 15 روپۍ شلو ګټل لست او کله سو ګټل پنځه او کنه یو ګټل وم پښتونو په دا جهالت پاتې نشته حالانکه مزاربت جائز ده نو چې هغه جائز ده هم سره لکه جائز پښتو پیږي او بل دا ده مولانا چې کدي کې اجر مجهول هم څه تاوان نشته ولی دا په ابتدا کې اجاره ده خو په انتها کې شرکت ده انتها کې سره شرکت ده شو مسله باندې اوس کوم چې زما کې راوځي هغه کې سوي شرکت ته لکه دا اجاره سره نه نه لکه خو څه پېک نه وي او شرکت کې جهالت دا مفسده نه وي ها هر څه دوه شریکان پته یې خپل اعمال ورته څه پته یو کله تقسیم کې بیا پته ولګي خو شو مسله ده الله مو پوي کنه پوي کې خیر لئن الاجر مجهول اجر معلوم نه ده کله تراشن کی او معدوم یا لسره لکه مزدوری نسته چې کله اتراش نه کی هیڅ هم رسمه کله کله عامل غریب سم پلان وکل ذالک مفسد هر یو د دې دواړو مفسد دی او معاملۃ النبی ها او صاحبین مکرمین خپل مذهب خو دلایل وویل خو چې دغه لکوایا دا امام صاحب امام صاحب صاحبین ته جواب کوي چې هغه کوم حدیث ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم د خیبر والو سره معامله کړې و په نیمه حصے د میوه او په نیم کښت باندې هغه مزارعات وای او معامله النبي علیه الصلاه والسلام اهل خیبر کان خراج مقاسمه هغه ټیک شو هغه مزارعات نو خراج سو مقاسمه چې مسلمانان کافرانو نسمه کوونی شي د مسلمانانو امیر صدا خبره خخ کار شي چې کافرانو په دغه سمه کباله پراته وي نو هغه ته چې تاسو کرے چې څه کرے هغه وکړي هم ته ورکال مثال په تور 2 لک روپۍ ټیکس راکړي ٹھیک شو دا یو طریقه دومره طریقه دا چې تاسو په ځمکه باندې اوسېږي چې تاسو څو کړی دا غي نصفه موږ لرا کړو دا نصف حق مزارعات نه بلکې دا څو الکه تیکه څو خراج خو شو مسله باندې درس وي دا وایي معامله النبي صلی الله علیه وسلم اهل خیبر کان خراج مقاسمه به طریق المن او صلح طریق احسان او رسول الله صلی الله علیه وسلم ترنو او جائز خلال مقاسمه به طریق المن او صلح دا جائز فاذا فسدت عنده کله مصارعات ته امام صاحب مذهب خو موږ ولا جواب نو صاحبین څه جواب کوي خو خامو صاحبین مذهب راځي د موږ راځي سره جواب کوي جواب امام ابو حنیفه رحم الله موږ وایو کدا خراج مقاسمه به مجاهدین ته ولې حساب کې مقرره ونه اجرا رئیسه سم مجاهدینو په خبر کې دا دلیل عدم اخراج بل دلیل سره عادت شو د مجاهدینو او د اهل خیبر منځ کې مزارعات وشو ځکه نبی علیہ السلام خیبر ول ازمه ټول مجاهدینو منځ کې تقسیم کړل هغه نه بعد بیا هلکه نیم به تاسو نیم به زمونږ دا مزارعات څه کنه ځکه د هر مجاهد خپل حصہ پکې معلوم خوش مطلب نو نو هغه اجراء حصص المجاهرين في خيبر دليل عدم الخراج بل المضارع دا مضارعات او دا روایت عبد الله بن عمر روایت کړه امام بخاری امام مسلم صحیحین کې خوش مطلب او اجراء حصص مجاهدین لا د بخاری او د مسلم علاقه پر روایت کې بالکل مصرح او تصریح ور باندې کوم کړي تصویر نه بخاری مې نه دا کال ته وایي کوی ښه اوس دا مزارات خو د امام صاحب مذهب باندې فاسد شو اوس کې چا د عقد مزارات سره وکړلو سره د فساد او دی غریز مکه واړه ولا مکه وکړله عامل نو عامل خو په چچ لاړه ده ها اوس د جرګي تر تفصیل کې پیدا فسدت عنده چې کله فاسد مزارات پنې د امام صاحب باندې نو قاعده تاسو یاد کړئ د فساد په صورت کې ما حصل لصاحب البذر ما حصلها یاد کړئ ما حصل لصاحب البذر چې دا چا تخم وي او کوم چې حاصل شوی هغه به د اغي وي وللآخر اجر مثل که تخم د ځمکې والو که تخم د ځمکې والو دا څه چې راشنه شي د ځمکې وال به دی عامل او زمیندار ته اجاره او مزدوري ورته او که ته هم د عاملو نو بیا به عامل د دې ځمکه مزدوري ورکړي چې دوه ځمکه څو په اجاره باندې چې څو اجاره وي 200 روپۍ نو 200 روپۍ باندې عامل ځمکه ورته ورکړي هغه ته خو مالتیز به هم د شي تراش مشي خو شي مثلا او قاعده تاسو یاد کړئ ما حصل لصاحب البذر وللآخر أجر مثله زلزله على طول لنګ شو تا ته مزدوري درکې کوله درکې درکې شو مسله ده وهذا راحكم مذكور اذا پایو کان البذ کلوی تو من قبل صاحب الارض تر پر صاحب الارض نه وان کان البذ من قبله چې ته تخم تر پر عامل له فعليه بواجب د عامل باندې اجر مثل الارض مزدوري د مثل الارض دور از مکه سو پیجاری می چې سوره لکه کرای صاحب الارض کې ابو ورته کسي شنه دی وایم لا ها کینې دي ویګي خارج شو دی ول خارج فی الوجهین او دا د څلو کې چې کوم څه دراوت له فدواړو وجو کې فدواړو طریقو کې چې بذر د طرف د عامل نوي او یل طرف د صاحب الارض نوي صاحب البذر هغه عامل وي او صاحب الارض ولې لانه دا خارج چې د نما او ملکه دا نما زیارت د ملک د صاحب البذر ځکه که دا تخم نه وي نو دا څه به راشنه شي که دا تخم پر ځمکې شیندلی نه وي یا صاحب الارض وی شندل یا عامل څه بلشنو نو قانون دا چې یو څه تعمیل کړي دا غي نیما به هم ستاوي نو اچن کې حق زیاده د فاسد استعمل نیما کړي نو حاصل وتی طيب الله ان شاء الله على خير وللآخر د بل لپاره الاجر مصدری ده که تخم د صاحب الارض نو عامل ته مصدری ورکی او که تخم د صاحب العامل و بیا به صاحب الارض د ځمکې مصدری کی کما فصلنا لك تفصيل لا خبره موږ ذکر کړل الا خو موږ دومره خبره ان الفتوا على قولهما فتوا دا په قول صاحبین مکرمین ولې حاجت الناس الیها ذکر خلق حاجت تاسو مزارات دا یو ول ظهور تعامل الامه له جات نخکار کېدلو د غالبېدلو د تعامل د امت امت په دې باندې عمل کې بیا پر مزارات باندې والقياس يترك بالتعامل قياس پر خود الكل شي په تعامل باندې قياس او شاجر مجهول او یا معدوم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن کوم چې مسلمانان حسن بولي هغه خدای په نظام سوي حسن ايو دلیل خو ما درته چې یو اجماع بل سره قیاس پرې دریا کې دې پر بل چې ته جزئیه شته چې قیاس تقاضا د عدم جواز کی او تعامل تقاضا د جواز کی او موږ ترجیح تعامل تور کړی په قیاس باندې وایو لا چې تلاغلی سپلې دي جوړولې لاچې کې د سپلې دکانونه ډېر دي کنه اوس خو نسته مخکې لکه ډېر وو لاچې ته ولاړلې سپلې دي جوړولې پښه دې لکه موچي ته کې ښودله په دې رجسټر کې چې ما ته سپلې جوړه اوس هلته سپلې شته معدومه ده او بل معدوم انا روای او حالان چې دا استثناء دا جائز ده مخکې تنه پیسې واخلو پیدا ته جوړه ٹھیک شمول دا وجه تعامل امام ابو حنیفه رحم الله قائد پادمی جواز لاکت مزارات فاسدی بلل صاحبین مکرمین او قائل په جواز باندې واصف استاد یا دنس خبر د خدای شان امام سویل چې زما په مذهب سو کامل کوي نه خو که چا هم د صاحبینو په مذهب عمل کولو په شاکردانو باندې رحم په کار د عدد حق مزارات په اړه شرایط خو بیا ته بیان کړ دې ته رحم نه ربانی وای یا زما مذهب دا نه ده خو بیا هم شرایط ورته وشي چې څوک جایز بولي صاحبین ته چې په بیا تاسو جایز وي نو په دې شرایط باندې به جایز کیږي کنه که دا شرایط نو بیا جایز نه کیږي شاګردانو لیار امام صاحب دې نه آباد کنه الشیخ علین رحمه الله په هندستان کې یو تحریک چلاو او دا غي تحریک سره حضرت تنوی رحم الله خلاف تو خلاف دا د موږ خېټه خلاف نه وخه پښتو هم یو بدلایلو باندې بناو نو بیا ټول هندستان کې حضرت شیخ الهند رحم الله جلسه کولې ګرځېده چارځلې جی طالبون کې یو جلسه کول پکار وینا طالبون کې نه پوهیږي وی ولی لکه طالبون کې جلسه کوو او زه تقریر کوم نو بیا بخامخه مولوی اشرف ما ترازی تقریر کنه او اوس که ما تقریر ته دی راځي خامخا به راځي زما د جلسې د وجه اوس که دی راځي د اصول لري چې زما سره تاریخ دی خلاف نو بیا به خلک ټول ور باندې وخاندي سبحان الله چې حضرت تنوی رحم الله یو سوای چې استاد جلسه کړو ټول مخ کې دی پکې نه د دو اصول ته چې کوم د لکه تاوان ده په لحاظ طالبون کې جلسه نه کوي څومره زور لګوي تاسو نو هغه اختلاف په تقوا باندې بلا او زمون اختلاف الکه په تکیا باندې بلا بس په تکیا باندې بنا دا غو اختلاف په تقوا زمون ها په تکیا باندې بنا خدای نه رحم مشتو په حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحم الله شیخ العربی والعجم او د حضرت طالبی رحم الله منس کې اختلاف حضرت مدنی رحم الله هغه د دې غوړای دا چې پاکستان دی نه جوړیږي او حضرت تنوی رحم الله را دا چې پاکستان دی جوړ شي د دواړو رایا بالکل صحیح و او د مسلمانانو په مفاد کې و د صحیح اختلافو نه د تقوا اختلاف د تکیا اختلاف نو د تقوا اختلاف نو اصل کې د مسلمانانو دومره اختلاف نه د کسرانو ډیر سره وخت کې نه نه غنیغ کسران کیږي نو دا اسلام ډیر زور نیولې دا مدني ګروپ ته دا ثانوي ګروپ ته پاکستان چې جوړ سم بیا لږه څه دا مدنيان یو دا ثانویان بیا د دا ثانوي ټوپې ده دا مدني ټوپې بیا د نو یو ځری دیوبند کې حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدني رحمه الله تشریف فرماو مولانا عزت علي څلور استادان ته وایي چې حضرت تنویر رحم الله مې ډېر یادېږي ډېره زمانه مې کتلې چې ځلې ملاقات کړې سبحان الله ډېر مې یادېږي چې ځلې ملاقات ته لاړ شو د علم دیوبند را روان شول هغه طالبون ته د شپې را ورسېدل د شپې خانقام بنده وه او تعالی او کور پر حضرت اکبر د دې چراور رسیدل بیا مسجد کې پریوته حضرت نبی رحمه الله شپه را پاتې نو وی کړه څوک ملمانه پر اغلی فراتری غرض نه لو باندې کړ اگر په بعد چې کله سبایي چې حضرت وکړه چې دا شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمه الله هغه تاسو کله راغلی چې موږ ول شپې رااله نا وخت نو بیا موږ دروازه ولې نه کلا ولا د خلقات اس مسجد کې پراته وو سبحان الله زموږ لپاره عبرت ده دا څه واقعي نه دي زموږ د ژوندۍ لپاره یو رښتنما او هدایت ده هغه جی خلقا بنده او دا د اصول خلاف بلل چې خلقا اوس دروازه ته کوو چې موږ درام او حضرت فرمایي زما غریب کده خو تاسو ته پر کلا او مکرم راته کول بنا چې دا مناسب نه ول چې تاسو پر آرام کې مخلل واچو ها به حضرت درې ورځې حالت تیر کړه هغه نه بعد نو ما تاسو ته عرض وکړ چې موږ اکابرین امام ابو حنیفه او صاحبین مکرمه خو ډېر مخکې تیر شوی دي تاسو نږدې تقریبا سل کلم نه فرقي کوم زیات زیات نه دا غون دا حال هغه اختلاف او خبره په تقوا بنا زمونږ اختلاف او خبره په تکیا او په خېټه بنا زمور سره او توګه شي الله رحم فرمای ها خلا ثم المزارعه لصحتها على قول من يجيزها دا لګوي یو څه حدا پوری و بیا ثم المضارع موږ ملک چې کوم ځین تراسي بیا بیانو ګنه خیر دا ضروری ده خبره